بسم الله الرحمن الرحیم کتاب جزاء الصید دی باب کی مخ کی د حج او د عمره مسائل هغه بیان شو نو قران مجید د احرام سره متعلق بعضی احکام هغه ذکر کړی دي چې په د احرام د وجې نه بعضی پابندیان یې هغه راځي بعضی پابندیان یې د حرم د وجې نه راځي نو چونکه د حج او د عمرې تعلق د احرام سره او د حرم سره نو سوره مائده کې هم دا مسئله ذکر کوي او د حدیث په کتابونو کې هم د دې خبري وضاحت راځي نو جزاء السید د خکار جزاء د خکار بدلا یو سړی حالانکه خکار خو یو جایز عمل دی خو سورة المائده کې مونږ د حرمت وجوهات وایو چې یو څیز کې تحریم دا د څو وجو نه راځي نو یو پکې دا ذکر کو چې کله کله په یو څیز کې حرمت هغه راشي د بقعی د تعظیم د وجه نه لکه مثلا په حدود حرم کې خکار کول هغه ناجایز دي د محرم د پاره هم ناجایز دي چې یو سړی په حالت د احرام کې او د غیر محرم د پاره هم ناجایز نه دي دارنګ بل طرف ته کې یو سړی د حدود حرم نه بهر دی لیکن د په حالت د احرام کې دی نو د احرام د تعظیم د وجنا د باندې د وچ اخکار اغمن دی نو دا په یو سیس کې د د حرمت هغه وجوهات دي دیزه کې امام بخاری دا آیت د مشکل آیتونو نه دی او په دې کې اصل کې په دې لندو الفاظو کې په دې کې دومره مسائل اغه ذکر کړي نو په دې مختصر الفاظو کې یو به تشریحات پای کې ډیر دي داغه د وجنه د فقهي احکامو د وجنه په دې کې هغه اشکال دی خا تقسیم د ښکار هغه که یو سړی داغي خلاصه وي نو ښکار دا په دوه قسمه دی یو بری دی او یو بحری دی بری یعنی د وچی او بحری د سمندر یا د اوبو نو به د بحر اطلاق یوازې په سمندر نه بلکې په نهر باندې او دارنګي د اوبو په هر یو ښکار باندې کې اوبه لګي دي او کډيري دي په دې ټولو باندې داغي اطلاق هغه کیږي بحری ښکار هغه حلال دی څنګه چې سورة المائده کې په آیت نمبر 96 کې راځي چې احل لکم صید البحر ستاسو د پاره د لوندې هغه ښکار هغه روا دی هغه د لجایز دی او بری ښکار وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما چې په تاسو باندې د وچ ښکار هغه حرام دی تر څو چه تاسو په حالت د احرام کی یی. خب په دی کی سورة المائده کی دا لفظ د یو نه زیات ځل ذکر شوی دی ما دمتم حرما نو د حرم د دې اطلاق په احرام باندې هم کیږي او د حرم اطلاق په حرم باندې هم کیږي یعنی تر څو چې تاسو په حالت د احرام کې یی یو سړی احرام چولې دی او د روان دی حج له یا عمره له او یا تر څو چې تاسو په په حرم کې یی نو که په حرم کې یو سړی وو نو هغه حدود حرم معلوم دي د سو میلو دا فاصله ده د کعبه نه غیر چاپیرا چې هغه په دې روایتو کې بار بار هغه منګه ویلي مثلا تنعیم طرف ته چې زی مسجد عائشه طرف ته نو تر دغه ځې پورې دا غا چې کم حل ته نږدې مقام دی نو هغه د مسجد عائشه دا جانب دی دارنګ سړی به داسې عرفات طرف ته زی نو په دغه ځای کې اگر چې د عرفات میدان هغه خو بیا د حدود حرم نه بهر وي د حل هغه مقام دی د دې وجه نه خو به قریش هغې ته تلل نه چې دا د حدود حرم نه بهر دی دارنګې جعراني طرف ته نو د مختلف طرفونو ته نو ما دمتم حرما د دې اطلاق په احرام باندې هم کیږي او دارنګې په په حرم باندې هم کیږي نو په حرم کې بیا د محرم او غیر محرم دواړو د پاره هغه ښکار هغه من دی او داغي حکمت د قران د دې آیتونو نم پته لګي او علمام دا ذکر کوي چې د وچ ښکار هغه د دې وجنه ځکه آیت نمبر 97 کې قرآن ورپسې د کعبه تعظیم ذکر کوي جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس نو ورپسې فورا د کعبه تعظیم ذکر کوي نو په ظاهره دا پته لګي علمام دا ذکر کوي چي د وچي دا ښکار د اصل کي د کعبې د تعظيم د وجي نه دی چي کعبه په وچه باندي ده نو د دې وجي نه هغه صيد البر د وچي ښکار هغه منع دی او چي کوم د لوندې دی د اوبو ښکار دی نو هغه جائز دی نو ښکار په دوه قسمه یو بري او دویم بحري بحري روا او بري هغه ناجائز بیا چې کوم دا بري ښکار دی دا بیا په دوه قسمه دی یو تا ویل یو موزی او دویم غیر موزی موزی یعنی تکلیف ورکون کې خا کم چې موزی دی نو دا په حالت د احرام کی او که په حدود حرم کی نو د دې وجل په دوانو کې جایز دی په حالت د احرام کې جایز دی او په حدود حرم کې جایز دی په دلته د بخاری په دې روایاتو کی یو باب هغه به په دې باندې راشي دا اوم نمبر باب باب ما یقتل المحرم من الدواب چې محرم سړی په حالت د احرام کې دا کم زناور دي چې هغه وجل شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تفواسق وای چې خمس من الفواسق به یو سړی ځان ساتي د دې نه علاوه د دې پینځو نه علاوه چونکه په دې پینځو کې ایزا دغه تکلیف ورکول دا په انسان باندې حمله کوي نو د دې وجنه لکه هر هغه زناور چې پای کې د ایزا دغه علت موجودو د تکلیف د ورکولو هغه علت موجود وو نو د هغې وژل هغه به په حالت د احرام کې هم جایز وي او په حدود حرم کې به هم د هغې وژل هغه جایز وي بل دی غیر موزی غیر موزی چې هغه تکلیف نه ورکي ابتداء مثلا په سړی باندې د د ابتدا نه هغه حمله نه کوي په بعضی ځناورو کې بالکل په ابتدا کې په انسان باندې د حمله کولو هغه یو خاصیت هغه موجود وي نو به دا غیر موزی دا بیا په دوه قسم دي کم چې تکلیف نه ور کوي نو یو په دې کې اهلی دي اهلی یعنی کم چې هغه پالتو دي او دویم غیر اهلی چې هغه ته وحشي ویل کیږي وحشي چې هغه د انسان نه تختی انسان نه تختی نو خاکم چې اهلی دي مثلا ګډه ده بیزه ده دارنګي اوخته او غوا ده چرګه ده نو لکه دا غدي چې په دې کې دا اهلی دا انسان خلک یې ساتي نو په د دې وجلو تخکار نه ویل کیږي نو په حالت د احرام کې د دې ذبحه په حدود حرم کې د دې ذبحه غ جایز ده که د باز خلکو چې په مسله باندې پوی نه نو هغه هم دا وی چې را په حدود حرم کې دا خکار او دا ذبح به مکمل ناروا وي نه په حالت د احرام کې او په حدود حرم کې ذبح ناروا نه ده بلکې د دې اهلی دا خو د ضرورت شی دی دا خو جایز ده ها البته کم ته چې د کوم سيزونو چې خکار کیږي نو د خکار منه ده د ښکار منه ده او ښکار عموما د هغه سيزونو کیږي چې هغه د غیر اهلی وي یعنی چې هغه ساتل کیږي نه د دیو جن دایات ساته هر اغه زناور داغي اغه ذبحه اغه به ناروا وي چې هغه زناور اصلا هغه غیر اهلی وي مثلا یو سیو سړی دی هغه به اوسې ساتلی وي اوسې به ساتلی وي نو آیا په په حالت د احرام کې داغي هغه وجل هغه بجایزي حالانکه هغه خو لکه زنګلی نه ده ځکه هغه ساتلې ده خو نه دا غي هغه اصل دی هغه له به اعتبار وي چونکه اصلا اوسې چې دا نو هغه وحشي ده نو د دې وجنه دا غي هغه وجل هغه بټیک نه او چې کوم سيزونه هغه ساتل کیږي دا غي ذبحه لکه هغه بجایز وي نو کوم چې غیر اهلی دي وحشي دي نو داغي خکار په حالت د احرام کی د محرم د پاره دا حرام دی او دا ناجایز دی خو اوس په دې کې تفصیل دی ک مثلا یو حلال سړی هغه خکار وک نو آیا د محرم د پاره داغي خوراک هغه جایز دی یو غیر محرم هغه ښکار وکړ نو آیا د په حالت د احرام کې چې څوک دی داغه د پاره داغه خوراک هغه جایز دی نو د علماو یو ډله هغه خود دې خبره قائل ده چې د محرم د پاره د سره د د خشکی او د وچی چې دا کم خکار دی دا ول د سره جایز نه دی کده په خپل کړي وی هم جایز نه دی او که یو بل غیر محرم هغه کړی وي یعنی دله د سره د ښکار دا غوخه دا جایز نه ده او که یو غیر محرم هغه کړی وي که غیر محرم ځان لکړی وي او که مثلا د د د پاره کړی وي نو د علماو یو ډله مثلا سفیان ثوری اسحاق ابن راهوی دا غی دا قول دی او صحابه کې بعض صحابه او ته د دې نسبت هغه کیږي لیکن د جمهور علما او دا غی په نسبانی که یو حلال سړی یو غیر محرم هغه ښکارو ک نو په دې مسله کې تفصیل لې او په دې کې یو څو مسائل دي یو مسله هغه دا ده د ټولو ائمه په دې باندې اتفاق دی چې که یو محرم سړی په خپل اخکارو کو حالت د احرام کې دی په خپل اخکارو کو نو د آیات ساته په خپل د د اخکار کول دا مردار دی دا میته ده دا مردار دی نو چې هر کله مردار دی نو مردار د دې خوړل خو د محرم د پاره هم ناجایز دی او د غیر محرم د پاره هم ناجایز دی نو نه په خپل هغه محرم خوړل شي او نه د دین علاوه کې یو بل سړی په حالت د احرام کې دی او نه یو غیر محرم چې هغه حلال دی هغه هم نشي خوړلې په دې باندې د ټولو اتفاق دی او دا د قران د دې آیت نم پته لګي یا ایها الذین آمنو لا تقتلوا الصید خ قران د خکار دی وجل د خکار دیتا قران قتل ویل دي یعنی موږ چې دا یو ساروی حلالو نو موږ هغه ذبح کوو نو قران په حالت د احرام کې دیتا قتل ویل دي ذبح او قتل کې فرق دی د دې وجه نه کې یو سړی ولګيږي او یو ساروی لکاغه لکه قتل کی او داغه د وجه نه داغه نه وینا هغه وبېږي نو د آیات ساده دا خو ذبح را نه ل ذبح خو په مری باندې چې انسان دا رګونه وغیره دا کټ کی نو ذبح دغه دا او یو سړی ولګيږي او ساروی هغه په یا په خپ باندې ولي او د هغې د وجې نه د هغې هغه مرګ هغه واقع شي نو د آیات ساته قرآن دې ته قتل ویلی دی نو چې قتل یو ته ویلی دی مطلب دا شی دا ناروا دی او دا حرام دی د دې وجې نه ابن حجر هغه په فتح الباری کې هغه لیکي چې الصحیح ان حکم ما ذبحه المحرم من الصید حکم المیته صحیح خبره دا ده که یو محرم هغه یو ښکار هغه ذبح ک نو دا غخکار داغي حکم هغه د مردار دی یو سړی به هم نخلی نو یو مسله خدا شوا بلکې تر دې پوری فقهای کرام دالی کی ک دا خو مثلا یو محرم چې هغه په خپل اخکارو ک نو او به ذبح ک نو لکه دده دا ښکار کول او د هغې ذبح کول دا خو حرام حرام دي دا خو مرداره ده بلکې تر دې پوري فقها دا لیکي که یو حلال سړی هغه ښکار وکړه او به یو محرم اغله ورکه چیرې دا ته ذبح کا نو دا یاد ساته د دې محرم د ذبح کولو د وجې نه هم به هغه ښکار د هغې هغه به مردار شي ځکه وجه دا ده چې په دې محرم کې صلاحیت د هغې د ذبح نشته قرآن وی چې د ده دپاره ښکار کول حرام دي نو د یو حرام کار وکړ نو که چرته د نیولې بل دی یو غیر محرم سړی دی خو چې د حلال ک نو د ده د دې حلالولو د وجې نه هم لکه هغه مردار شه یو سړی بیم بیا نه خوري بل مسله هغه دا ده که یو محرم سړی یعنی په حالت د احرام کې کده ولګي دا د ښکار طرف ته اشاره وکړه اشاره وکړه که د سترګي اشاره ده که د ګوتی اشاره ده یا مثلا د د ښکار په وجلو کې د تعاون کو دی یو بل غیر محرم سره چې اغله اغنیزه ورکړه یا اغله تور ورکړه یا مثلا اغله ټوپک ورکړه چې دا والا د شی ول تعاون وک یی داغي طرف ته دلالت وک چې د خکاری ته ویلې چې را اوس چې زراتلم نو د دې ډیرکې نه خو دغل تخکار ولاړو نو دلالت یو ک او یی هغه ته حکم وک چې را تخکار وکا نو په دې ټولو صورتونو کې دایات ساته د محرم د پاره دا ښکار دا به دا به حرام شي او دا به ناروا شي او د د د پاره د دې خوراک هغه ناجایز دی که محرم سړی د په هر طریقه باندې پای کې اعانت وک او پای کې ملګرتیا وکړه بلکې د د یو عالم نیم دغه په اقوالو کې هما دا وکتل چې که محرم د یو غیر محرم سره چې کوم یو حلال سړی دی چې هغه په حالت د احرام کې نه دی که ده ته اشاره وکړه یا دا هغه ته دلالت وکړه چې په هغه ځای کې ښکار ولاړو دارنګي که وینا یې وته وکړه یا ټوپک ورک او یا اشاره وکړه نو د په هغه صورت کې هم لکه د احکار دا به مردار شي او دا به ناروا شي نو خو بهرحال لکه د دې هغه تفصیل هغه ما چرته بیا و نه کته دا دی او عالم نیم داغه په اقوالو کې ما دا وکتل خو په دې باندې خو اتفاق دی چې د محرم د پاره خو هغه شی هغه مکمل ناروا کیږي او هغه دغه د پاره حراميږي درېمه مسله دویمه مسله هغه خو په دې کې دا وا قدرېمه مسله هغه دا ده که یو حلال سړی هغه ښکارو که او خکار یو که د ځان د پاره او په نیت کې داغه د محرم تصور نشته چې یرګینه دا زه د دې محرم د پاره د د د پاره حلال سړی دی د حدود حرم نه بهر را لګیدل دی او خکار یو که د ځان د پاره نو په دې باندې د ټولو اتفاق دی چه د محرم د پاره د ښکار غوښه خوړل هغه جائز دي څنګه چه هغه د علماؤ ړومبنی ګروه هغه مونږ ذکر کړ یو جماعت چه هغه وی چه د محرم د پاره د ښکار غوښه د سره خوراک ناروا دی نو لکه هغوی هغه خبره کوي خو د محرم د پاره د ښکار غوښه خوړل هغه جائز دي څنګ چې د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه دا روایت په دلته بار بار راشي په صحیح بخاری کې دا روایت د ابو قتاده د کم نه چې د دې باب آغاز شوه دی دا تقریبا نه لس ځای راځي نو په دې کې هم دغه ده چې ابو قتاده دا ښکار د ځان د پاره کړیو او هغه سره چې نور کوم ملګری وغي احرام چولیو نو هغه مغه خړلې دی او بیا نبی له صلوات و سلام هم دا غي نه غوخه هغه خړلې ده بل مسله غ په دې کې دا ده ک یو حلال سړی یو غیر محرم کاغه د په حالت د احرام کې مثلا هغه نه اعانت وک نه اشاره وکړه نه دلالت کړي دي او هغه ښکار وک خداغه په زړه کې دا دی چې یره دا چې کم زما ملګری دی چې د په حالت د احرام کې دی نو په نیت کې دا دا چې دا ښکار زه د د لپاره کومه د ده د پاره کومه نو آیا دغه محرم د دې ښکار دا غوخه دا خوړې شي مثلا یو سړی دی هغه استاد دی هغه په حالت د احرام کې دی نو آیا د دې استاد د پاره د ښکار کولی شي نو د آیات ساته چې مثلا که د غخکار دغه ژوندې ونیو نو بیا یې مغه محرم او دی لګیږي او هغه محرم لا د غخکار هدیتن ورکی ژوندې چې د اخکار ما ستا د پاره نیولې دی نو په حالت د احرام کې یو محرم سړی هغه نشي قبلولې دا به مخکې راشي د صعب بن جثامه اللیثي د هغه په روایت کې به راشي د دې وجه نه امام بخاري په ترجمه الباب کې عنوان هم دا قائم کړی دی او پای کې د حیین قید لګولې دی چې یو محرم سړی چې هغه که یو یو حلال سړی کاغه یو په حالت د احرام کې چاله یو خکار هغه ژوندې ورکي نو محرم باغ نه قبلې لم يقبل هغه بنه قبلې د دې وجنه اول به د سره قبلې نه لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ابن جثامه د یو سردارو دی یو قبلی او هغه ته پته و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې لار راضی نو هغه خپلو ملګرو ته ویلي وو، تابعدارو ته، چې یاره یو ښکار ونیسئ او نبي علیه الصلاة والسلام له هغه ژوندی ورکوو. نبي علیه السلام هغه قبول نه کړ، هغه پې خفه هم شو، نو ته وی ویلي زه اصل کې موږ اصل کې په حالت د احرام کې وو، د دې وجې نه ستا هغه تحفه هغه موږ نه شو قبلولی. نو یو صورت دا ها البته که یو سړی هغه لګیدلې دی او هغه خکار وجلې دی خکاری وجلې دی حلال کړي دی نو په هغه صورت کې او د دې محرم په نیت باندې خکار کړي دی نو آیا دا په حالت د احرام کې چې دا کم محرم دی نو آیا دې دا غوخه خړې شي داغې نو په دې کې اختلاف دی د ائمه ثلاثه په نسبانه که یو ښکار او د دې لپاره غي اصطلاح استعمالي سید لاجله که یو ښکار کړی شوی د دې محرم د وجنا د دې محرم د پاره شوی نو د ائمه ثلاثه په نسبانه چې ښکار د محرم د پاره شوی نو بیا یې هم لکه محرم هغه نه شي خوړلی لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې نه سید لاجله که یو سړی لکه د محرم په نیت باندې مخکار کړي نو داغه د وجه نه لکه غخکار حراميږي نه او خکار د محرم د خړلې شي ائمه ثلاثه د د ترمذی او د ابو داوود او د نسائی روایت ته د جابر ابن عبد الله دا غي دا روایت نه استدلال کوي چې سید البر لکم حلال وانتم حرم ما لم تسیدوه او یسد لکم احناف بیا د یسد لکم دا غي نه جوابونه کوي چې رد علام د تملیک ته پاره دی او دارنګ نور جوابونه اغم ته کوي نو دا د دې مسلې یو لنډه خلاصه وه او د هغې حکمت هغه موږ ذکر که چې یاره چونکې د د وچې د احکار یو د د احرام د تعظیم د وجې نه او بل دا د کعبې د حرمت د وجې نه خدای او مسله هم دا ذکر کیږي چه آیا د مدینی خو هم نبی علیه الصلاة والسلام یو علاقه مقرر کړی ده نو دا غی نه هم غیر چاپیره حرم دی نو دا یاد ساته دا غ حرم تعظیم لکه غم لازم دی واجب الاحترام دی چه دا غ حرم بم تعظیم کیږي خو په بعضی احکامو کې لکه دا د مکی د حرم نه د دې حکم هغه جدا دی د دې وجې نه په د د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانی کم چې حرم مکی دی د نور فقهاو په نسبانه دا غي دغه حکم دی خو چې کوم هغه مدني حرم دی نو پای کې لکه خکار کول دا جایز دی د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانی او دارنګه د نور فقهاو په نسبانی د دې دا حکم هم لکه اومغه د د مکی حرم په شان دی باب جزاء السيد ونحوه په دې باب کې د ښکار چې هغه کومه جزا ده بدله ده ونحوه او د ښکار نه علاوه نور شیان دي لکه په دې باب کې به با نور مراشي چې د د حرم ډکه وال کم چې هغه په خپل ډکی راخیږي نو هغه ډکی هغه بم پکې نه والي کیږي او د دارنګ د دې ښکار به لکه پاسولیم نشي نو دا مختلف احکام په دې باب کې هغه ذکر کړي د سورۃ المائده د دې آیت نه یا ایو الذین آمنو لا تقتلوا الصید وانتم حرم ای ایمان والو موجن اخکار ښکار خو حالانکه هغه فعل دی دی وجه نه مفسرین وای د سوید نه مراد هغه مسید دی یعنی کم چې هغه ښکار کړی شوی زناور دی یا مرغی دا کم چې هغه جایز شی دی بیا په سوید کې بلا تفصیلات دي اول خود دې اطلاق په د وچي او د لمدي په په دواړو باندي ښکار دغه اطلاق کيږي خو بيا په وروستني آيت کي کوم چي د لوندي ښکار دی هغه تي جائز کړي دی او کوم چي د وچي ښکار دی لکه هغه به دستور هغه حرام دی وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په حالت د احرام کیئ په داسې حال کې چې تاسو په په حدود حرم کیئ د ساروو نه قبه په دې مثلو کې چونکه قران مثل مطلق ذکر کړي دي نو د مثل د دې اطلاق یا په مثل سوري باندې کیږي یعنی مماثلت یو شانواله نو په د باندې بدله ده د یو شانوالی نو اوس دا یو شانواله دا بعینه اومغسی ساروی لکه هغه به په دې په جزا کې ورکی په بدله کې ورکی او کدا یو شانواله دا په قیمت کې دی نو په دې کې د فقهاو بیا اختلاف ته قران مطلق ذکر کړی دی امام شافعی رحمه الله غوي چې یا نور ائمه وی چی دینه مراد مثل سوری دی یعنی بالکل بعینه که ځنګلی غوا هغه دی ښکار کړی دا نو داغه په بدله کی داغه پشان غوا به ورکه دارنګي که شترمرغ هغه دی ورکړی هغه دی ښکار کړی دی نو په دلته په دې حلالو سارو کې به وګوري چې داغه پشان څه دی نو داغه پشان دلته اوخ دی نو په دې طریقه باندې دارنګ کال ته دی اوسې هغه دی اخکار کړی دا نو دلته به یو ګډه یا یو بیزا دا به ورکی نو هغه وی چې دا مثل سوری دی امام ابو حنیفه وی چې نه مراد د دین مثل معنوي دی او د امام ابو حنیفه رحم الله خپل دلایل دی یو خدغه دا یو دلیل خو هغه دا دی چې د کومو سیزونو چې داغي مثلیت دلته نه اوس مثلا تالتا په په ځنګل کې تا یو خرګوش یو سوا هغه دی ښکار کړه نو حالانکه دلته خو په دې نورو زناورو کې خداغي مثل خو نشتا نو پای کې بیا اومدغه فقها اغیم قیمت ترازی نو هغه دا وایي چې په هغې کې تاسو قیمت ته راځئ، نو دارنګه په دې نورو کې هم قیمت معتبر دی، بل دا ده په دې آیت کې کوم چې دا او او راځي چې لکه او عدل ذلک صیاما او کفاره طعام مساکین نو دا او او دا د تخیر د پاره راځي د تخیر د پاره راځي د اختیار د پاره نو حالانکه کم چی لکه هغه مسکینانو لا طعام ورکړي کیږي یا داغه برابر روجي دي نو دا خو ول ممکن د چې ته د قیمت له اعتبار ورکینې امام ابو حنیفه داغه دلیل دام دی چې پایت کې دا او او راضی د اختیار د پاره د تخیر د پاره نو دام دلالت کوي په په دې خبره باندې چې د قیمت له به اعتبار بهرحال دغه د فقهاو ترمنځ دا یو باس دی پای کې یو قول دا دی چې دا او او د ترتیب د پاره دی چې اول به دې آپشن باندې عمل کې که بیا دا نو نو بیا به په دې بل باندې او بیا په دې بل باندې او اکثر علما وایي چې نه دا د تخیر د پاره دی نو فجزاء مثل ما قتل من النعم نو په د باندې بدله د پشان داغه چې د وجلی دی من النعم د سارونه په دې کې د امام محمد رحمه الله داغه مسلک هغه دا دی او بعضی احناف هم په دغه مسلک باندې دغه کوي داغه وجه دا ده چې د صحابه کرامو په دې کې فتوی هغه موجود دي چې صحابه کرامو هغه اکثره په په مثل سوری باندې عمل کړی مثلا دلته یو سړی ولګی دا هغه اوسې قتل کړی دا اوسې ښکار کړی دا نو بل طرف ته جزا کی یو ګډه بیزا هغه په په جزا کې ور کړی دا دارنګ یالته کې یو سړی شو تر مرخ کار کړی دی دلته اوخ ور کړی دی که هلته یې دا کړي دي نو صحابه کرام هغه فتوی هغه په موجود دي د دې وجنه قران وی چې يحكم به ذوا عدل منکم کم چې هغه دوا عادلان دي بس داغي فیصله ته به اوس پارل شي نو کاغي په په مثل سوري باندې فیصله وکړه چې رب د دې دا ورکه بس هغه ټیک ده او کاغي په مثل معنوي قیمت له اعتبار ورک نو پدې کې بس داغي فیصله له اعتبار دی يحكم به ذو عدل منكم فیصله بکې په دی باندې دوا عادلان تاسو نه هدیم بالغ الكعبه او دا هدیه دا بالغ الكعبه رسیدون کی کعبه تا کما غ هدیه دا نو دا په حدود حرم کې التا ذبح کیږي با او د حرم چې کم فقرا او مساکین دی باغی به تقسیمیږي او کفاره طعام مساکینا یا د دې کفاره ده طعام مساکینا مسکینانو باندې خوراک خوړل نو مثلا چې هغه کمی پیسې دي هغه کم قیمت له اعتبار ورکړې شوی دی اوس مثلا لزر روپی اگر چې نن خو د یو معمولی ګډ او د معمولی چیلې د غي قیمت هم لکه د لزر نو سیوا دی خو زبارل موږ به لزر به تور مثال والو نو هغه لزر او مثلا لکه یوه فدیه چې ده، په فدیه کې موږ کله غنمو له اعتبار ورکوو، کله اوربشو له، کله میوې له، کله لکه مختلف سیزونه دي نو که مثلا موږ لکه زر روپۍ یو بل دغه له اعتبار ورکو یا 500 روپۍ موږ د غنمو هغه نصاب له اعتبار ورکو نو په لزره یعنی په دې کې بشل طعام راشي د مسکینانو نو به شلو مسکینانو له 5 500 روپۍ هغه ورکا په دې باندې بم کارو شي یا او عدل ذلک صياما یا د دې برابر روزي اغل تتا شلو مسکینانو لا د هغه یو یو فدیه هغه دی ورکولا یا شل روزي ونیسا د دې برابر ليذوق وبال امر دا په دې آیتونو کې دا دی او بیا ورپسې آیت کې احل لكم سید البحر وطعامه متاع لكم وللسياره امام بخاری د دوه آیتونه ذکر کړی دي چې روا دي تاسو د پاره غخکار د لوندې او داغي غ طعام سامان تاسو د پاره ولې سیاره او دارنګي د دا مسافرو د پاره او حرام دې پتا سبانه یا غخکار د اوچی ترسو چې تاسو په حالت د احرام کې یا په حدود حرم کې نو دا د دې آیتونو د دې حاصلو باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله خاکل چی حلال یو غیر محرم سړی غخکارو کی او د حلال محرم له هدیه ورکړه هدیه ورکړه په هدیه کې دغه د ښکار دا غوخه دا ورکړه یو خو منګه ویلې چې ژوندې ښکار خو نشي ورکولې خو محرم له دا غخکار دا غوخه ورکړه نو آیا دا محرم د ښکار دا غوخه دا خړلې شي نو امام بخاری دا ډومبنه باب تړي چې آو محرم دا د ښکار دا غوخه دا خړلې شي د رد ک پاغ علماء باندې چی کم علما هغه دا وی چې د محرم د پاره د ښکار غوخه مطلقاً خړل هغه جایز نه دی نو امام بخاری په هغه باندې اختلاف وکړ که اوس دا مسله ذکر کړي چې آیا په ښکار کې ذبح کول دا ناروا دي او دا ناجایز دي نو د ابن عباس او دا د انس ابن مالک دغه فتوا ذکر کړي چې نه نه دغه ناجایز خو چې کوم دا اهلی دي او پالتو زناور دي نو داغي ذبح خو په حالت د احرام کې دا خو د ضرورت شی دی اخو جایز دي ولم ير ابن عباس وانس بالذبح باسا او ابن عباس او انس ابن مالک په ذبح بانی باک دای نه دی ګڼلی او دای نه دی شمارلی خاصه مطلب په ذبح بانی یعنی وهو فی غیر الصید او دا چې د ښکار نه کم علاوه چې کم زناور دی نو لکه پای کې هغه هیڅ باک نه دی ګڼلی مراد د دینه نحو الابل لکه او خلالول دارنګ غنم ګډي بيزي حلالول والبقر غوا لالول والدجا چرګا والخیل او اس د اس حکمم لکه هغه په جواز کې راځي په خوا چې داغي هغه کم د د منی خبره و نو هغه صرف د جهاد د وجنه هم پای کې لکه څه د حرمت فتوا غنوا یقال په دی آیت کې آیت نمبر 95 کې د عدل لفظ راځي نو امام بخاری دلته هغه لغت هم حل کوي نو هغه دا وی چې لکه دا عدل هم راځي او عدل هم راځي دا عدل معنا د مثلو ده یعنی په معنا د یو شانوالی او عدل ذالک او یا د دې پشان د دې طعام د مسکین پشان چې دا کومه کفاره ده نو یا د دې برابر روجی دي هلته د شلو مسکینانو لا هغه پنج پنج سو روپۍ ورکولی او یا داغي برابر روجی دي یا داغي مثل روجی دي یعنی شل روجی به ونیسي فاذا کسرت او کله چې دا عدل د دې عین ته کسروي د دې زیروي یعنی عدل نوې نو فهو زینت ذالک نو عدل دا بیا وزن ته ویل کیږي عدل یعنی ذنه تو ذالک یعنی د دین مراد بیا لکه هم وزن د دې د وزن برابر خا په دې آیت کې جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما قيام راضي قران دو سيزونو ته دلته قوام معنا یعنې هر هغه شی، قوام، چې د هغې په ذریعه باندې یو سړی ودریږي، لکه مثلا سړي سره لاس کې همسا ده، نو دا همسا هم د سړي لپاره قوام دی. خه قرآن دوو څیزونو ته قوام وایي، قیام ورته وایي، قیام یو مال ته وایي، چې یاره مال دا د انسان لپاره د ژوند یو لویه سهاره ده، لکه څنګه چې سوره نساء کې راځي، غالبا آیت نمبر 5 دی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما به وقوف لمال مور کا وزکه الله دا تاسو د پاره هغه سبب د گزاران ګرځولې دی ځای کوي ما او دویم کعبه د پاره د قوام لفظ هغه راځي قیام راځي جعل الله الكعبه البيت الحرام قیاما للناس تر څو چې په مخ د ځمکه باندې کعبه وه نو لکه دا نښه ده د دې خبرې چې قیامت نه راځي او چې کله کعبه هغه ورانه شوه لکه مخکې روایت تیر شوي وو نو به دا به د قیامت د واقع کېدو د هغې نښه وي قیادلون قران کې چې راځي نو دا په معنا د یجعلون له عدلا چې وی ګرځو الله له په مثل د الله باندې نو عدل یعنی دا غي نه مراد هغه د مثلو معنا ده قدا روایت دا کم چړمبنه روایت راځي دا دلته امام بخاری تقریبا دا سلور پنځه ځای ذکر کړی دی د ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ د دا روایت ته د ابو قتاده انصاری او بخاری کې دا روایت نور زینو کې مرضی تقریبا ټوټل داسې نه لز زې دا روایت راځي په کتاب الهبه کې به هم راشي په کتاب الجهاد کې به هم راشي نو په دې یو ځای کې به دا معنا سړی ذکر کی او ځا په نورو ځایونو کې هم دغه تفصیل وي د ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ دلته په دې روایتو کې یو خو کله دا د غرازی چې د کله وته دی نو کله په روایت کې براشي چې را دا د هدیبی د کال د شپږم کال واقعیا ده بعضو کې براشي چې نه خرج حاجن د د حج په اراده باندې دی اوته نو الته به مختلف تعویلات کیږي چې را اصل کی په عمره باندې د حج اطلاق کیږي بهرحال دا چې کومه د حدیث دا متعلقات دي په دغه کې باندې دا کیږي خو نبی علیه الصلاة والسلام په طرف د د د مکی باندې ووته نو د حدیبیه په کال باندې موته دی او بیا وروسته په حجۃ الوداع کې متلې دی دارنګ په ووم کال باندې هغه عمرۃ القضاء له هم تلې دی نو دا چې د هر کال واقعیا ده د هر کال واقعیا ده نو دغه تفصيلاتو کې بسړې نزي او نبی علی السلام په طرف د مکی باندې وته دی بیا د صحابي د د حواله سره بعضي الفاظ په دې کې راځي چې د دشمن نه یره وه او د دشمن نه خطره وه نو بعضې صحابه کرام هغه یې د لارې د معلومات د پاره ولیږل چې را تاسو لاړ شئ نو تاسو وګورئ نو به بعضې صحابه کرام هغه د پلار کې د یو زین احرام واچو ابو قتاده چې ونو د لا احرام نو وچولې او په طحاوی کې دام روایت د دا ابو سعید الخدری راځي چې نبي علیه الصلوة والسلام دی لېږلی د زکات د راغونډولو دپاره نو دا مختلف وجوهات راځي خو بهرحال ابو قتاده سره د بعضی ملګرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځان لړلې په شکل کې یا د زکات راغونډولو د پاره یا د دشمن د معلومات د پاره دا یو لیګل چې تاسو په دې فلان کې لار باندې لاړ شئ او زه تاسو دغه معلوماتو کې په لار کې دغه ملګري دې ملګرو احرام واچو ابو قتاده چې دی نو دلا احرام نه دی اچولی یو سړی چې کله د حل په مقام کې د میقات نه دننه نو چونکه لکه د خو اراده لا فلال لکه د احرام یا مکی طرف ته لکه د تلو لا نه د کړي نو په حل کې خو چې دی به د هر ځای نه احرام واچي د حدود حرم نه بهر د احرام اچولی شي نو د لا احرام هغه نه دی چولی دی ملګرو یو ځنګلی خر هغه ولید دا یاد ساته کم چې دا کورنی خر دی د دې خوراک هغه خو په کال د خیبر باندې دا حرام شوی دی کم چې په حدیث کې حمر اهلیه راځي چی حمر اهلیه پای کی هغه متعه هغه هم مطلقا لکه هغه حرامه شوی ده ناروا شوی ده او کوم چی هغه کورنی خره دی د هغه خوراک هغه هم حرام شوی دی خو افسوس خو دا دی اوس خو په دی ملک کی هغه کوم چی هغه کورنی خره دی نو هغه هم په دی خلکو باندی هغه خوری او خه پورا یو معامله شورو ده او خلکو په اوس عجیبه عجیبه دغم شروع کړی دی که یو سړی لته وای نو الکه ښکاری داسی چې تا خو چرته د خر غوخه دی خوړلې ده پوره یو غب ته جوړ شوی دی نو یو ځنګلی خر حدیث کې د لفظ راځي حمار وحشی یو ځنګلی خر هغه ولید او داغه خوراک مثلا زیبرا ده نو داغه خوراک هغه جایز دی ښکاری جایز دی نو هغه ولید نو د دغه ته خیال نو د ابو قتاده د دو ته خیال نو اوس هغه صحابه چې دین هغه په حالت د احرام کې دي اوس د ته دا ویلیم نشي اشاره مو ته نشي کولای چې را دغه دی غزنګلی خر هغه ولاړ دی او دغه ښکار کزه کې چې دا دی غیر محرم دی دی خو حلال دی لا نو دوی په خپل منځ کې خان دي امام بخاری په دې باندې باب تړي چې آیا په حالت د احرام کې ک ملګری لکه د دې وجنه او خان دي چې هغه تخکار خکاری او دا دې بل ته نه ښکاري کوم چې په په احرام کې نه دی نو آیا د دې دا خندا دا به په اشاره کې راضي او کنه امام بخاری وی چې نه خندا په اشاره کې دا ناراضي نو هغه خان دی او ابو قتاده داغه غخکار طرف ته پام نه دی توجه نه ده نو په دې دوران کې چې هغه څنګه وکتل چې د ملګری ولې خان دی نو چې هغه وکتل نو داغم په ښکار باندې نظر هغه ورغه نو هغه بس فورا چې ښکاری څنګه ولید او است پاس سور شو او په دې جلدی کې داغه نه چې کومه داغه غ نیزه ده او داغه چې کومه غ کوړه ده نو هغه ته پاتې شو نو چې لګ لاړ داسې مزل یو ک بیا واپس راتاو شو د ملګرو لراغې د ملګرو ته وی دا دغه روچته کې دا نیزه را لرا کوي دا رانه هیر شو او دا کوړه را لرا کوي لیکن ملګری په مسله باندې پویدل چیرې اوس که منګه مثلا دله دا دغه ورکو او د سره منګ په دې کې اعانت کو نو دا خو مکمل ناروا کیږي ناغه ته وی چې نه منګ تاسو سره په دې کې هیڅ مدد نشو کولای نو هغه په خپل را کوشو هغه غ نظر او چت کړه او هغه هغه کوړه رو چت کړه او بد روان شو او دا غخکار پسې منډه کړه او غخکار هغه زخمی کو هغه حلال کپا غزه کی نو هغه حلال ک نو چې واپسې کې راغې نو د چې هغه ښکار هغه پوخ ک او نو بازي ملګرو اغي هغه د ښکار هغه وخ وخه غو خړل او بازي ملګرو دا غینا دغه وک انکار ته وک چې رمنګې نو خرزګه موږ په حالت د احرام کې نو په دې باندې د دې هغه شک پیدا شو چې بعضی ملګرو وخوړله بعضو نه خوړله نو ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ اغم بیا احرام اچولې دی او یې د لارې د بل زینا غ احرام وتړو نو هغه د ځان سره یو پتون یا مثلا غوخه هغه ځان سره راواغستا او د ملګرو ته ویل تاسو راځي او زه د نبی له صلوات والسلام نه تپوس کوم او د منډه کړه چې د نبی له صلوات والسلام سره زه دا لخر سره ملاو شمه د راته راته وسله منډه ورکړو تقریبا د یو ورځې په مزل باندې مزل وک او لخر اغیر لاندې ک نبی له سلام ته دا قصه دا کړه چې هغه چې کوم ملګری را روان دی هغه در باندې سلام وای اې دا الله پیغمبر هغه ته یو خلګ انتظار مو ک لک صبر مو ک چې لکه تاسو نډیر روستو پاتې نشي او بل دسې واقعیه وشوه چې موږ دغه یو ښکار وکړ نو پای کې بعضو ملګرو وخوړله بعضې ملګرو ونه خوړله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوسو کو چای دی ملګرو سه اشاره وغیرہ کړي وا دلالت کړيو یا سملګرتیا سه اعانت کړيو ناغه دی ویل چې ناغي هدا نه دی کړي نبی علیہ السلام ویل تاسو سره سغه خپاتې ده نو هغه تو ویل او دا مې راوړی ده نو اصحابو ته یې وویل، دا پخه کړئ او پیغمبر په خپله هم وخوړله او نورو ملګرو هم هغه وخوړله، نو دغه هغه واقعه ده. حدثنا معاذ بن فضاله دا اوس په دې څلور پنځو روایاتو کې هم دغه روایت راځي. حدثنا معاذ بن فضاله حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال انطلق ابي عبد الله ابن ابي قتاده وي زما پلار ابو قتاده انصاري السلمي زما پلار هغه لاړ عام الحدیبیه د حدیبیه په کال باندې فاحرم اصحابه نو باز ملګرو هغه احرام تړو ولم يحرم او زما پلار هغه احرام نه تړو وحدث النبي صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر ته دا خبر را ورسېده چې بازي دشمن یغزوه هغه په د باندې حمله کوي بغیقه، په غیقه مقام کی هغه ناست دی او په هغه ځای کې د حمله خطر ده فانطلق النبي صلی الله علیه وسلم نو د الله پیغمبر هغه روان شو هغه روان شو دا صحابه ولېګل چې تاسو لاړ لاړ شي او د غلارې لټه وکړي فبین ابي مع اصحابه نو زما پلار سره د خپل ملګرو هغه روانو یضحک بعضهم الى بعض او غي بعضی بعضو ته خندل ځکه غي هغه اخکار لیدلو فنظرتو نو چې ما کله وکتل نو فاذا انا بحمار وحش نو ناسا په زما نظرم په غزنګلی خر باندې هغه پریوته نو فحملت عليه نو ما پاغه باندې حمله وکړه فتعنته ما زخمی ک او ما د دوی نه مدد طلب که د دې خپلو ملګرو نه فابو ان يعينوني نو هغه انکار وکړ زما د ملګرتیا او زما د اعانت کولو نه ځکه صحابه په قران ډېر خپویدل نو فاکلنا من لحمه نو منګه خوراک وکړ د هغې د غوښې نه وقشین او منګه او یریدو چې ان نقطع چې منګ به ایثار کړی شو یعنی منګ به د نبی له صلوات والسلام نه رستو پاتې شو نبی علیہ السلام به حرم ته ورسی او موږ به دغه سیلا په لار کې ایثار شو نو فطلبت النبي صلی الله علیه وسلم ابو قتاده وی چې ما د ملګرو ته ویل تاسو خو راځي او زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه پسې ووتم فطلبت النبي نو ما طلب ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ما د پیغمبر غ لخر دراله نکولو اراده ما وکړه او یا شأوا چې کوم لکه د سفر هغه یو مقدار دی نو ما به یو مقدار اس تیز ک او کله به ما یو مقدار هغه اس به په خپل رفتار باندې روانو نو ما به اوچت ک خپل اس شأوا لګ مزل واسیر شأوا او زبروانم په خپل رفتار باندې شأوا لګ مزل نو فلقیت رجلا من بني غفار فی جوف الليل نو زه مخامخ شوم د یو سړی سره د بنو غفار د شپې په ونی مشبه کې نو ما داغه نه تاسو کو چې نبی له صلوات والسلام تا چرته پرې خو دی یعنی د پیغمبر قافله چرته وا نو هغه ویلې چې د تاهن چې کوم مقام دی نو ما پیغمبر او داغه لخکر مال ته لیدلی وو قال ترکته بتعهن ما هغه پرېښود د تعهن مقام کی لکه دا ټول هغه د مکی او د مدینې په لار باندې مختلف ځایونه دي وهو قائل سقیا او هغه قائل سقيا په سقيا مقام کې د نبی علیه صلوات والسلام د غرمې د پړاو اراده وا قائل د قیلولینا او سقيا مقام دی په سقيا مقام کې ځکه تا تالاب بو یا حوز بو او عام طور باندې قافلې په داسې کې ساری کې چلته دوبو بندوبسي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه په سقیا مقام کې د قیلولی او د غرمې د پاتې کېدو دا غیر اده وا تاسو به ورسئ او هغوی به همدغسې په لار کې را روان وي نو فانتظرهم ای د الله پیغمبر هغوی ته انتظار وکړه لږ صبر ورته وکړه بیا ورته ما دا واقعه بیان کړه ما ورته ویلې د الله پیغمبر اصبت حمار وحش ما خکار که هغه ځنګلي خر وعندي منه فاضله او ما سره دا غینا بازی زیاتی غوخه ده چې ما راغسته ده نو فقال للقوم نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل چې کلو د دین خوراکو کوي حالانکه دا صحابه کرام دی په حالت د احرام کیو اوس په دې بل باب کې دا وی چې کله په حالت د احرام کې محرمینو خکارولي د اوغي او خندل نو آیا دا خو په اعانت کې یا په اشاره کې خو ناراضي نو هغه امام بخاری وی چې نه دا پکې ناراضي باب اذا را المحرمون صيدا کله چې وویني محرمون په حالت د احرام کې صيدا خکار دای اولید فضحکو او دی محرمینو دی وخندل ففتن الحلال او حلال چې کوم هغه غیر محرم دی هغه په پوه شنو آیا دا به په اشاره کې راځي نو امام بخاری وی چې نه دا په اشاره کې ناراضي حدثنا سعید بن الربیع حدثنا علی بن المبارک عن یحیی عن عبد الله ابن ابي قتاده ان اباه حدثه ابو قتاده غ بیان کوي انطلقنا مع النبي صلی الله علیه وسلم عام الحدیبیه موږ د نبی له صلوات والسلام سره د حدیبی په کال باندې روانو باج صحابه او اغي احرام تړ ولم احرم او ما احرام نه دی تړلې لا فانبئنا بعدو بغیقه موږ له خبر راکړې چې د دشمن په غیقه مقام کې فتوجهنا نحوهم نو موږ د اغي طرف ته روان شو فبصر اصحابي بحمار وحش نو اولی د زما ملګرو یو ځنګلی خر هغه اولی د فجعل بعضهم يضحك الى بعض نو بازو بازو ته خندل فنظرت چې ما او قتل فرایته نو ما مولی د زمان په نظر پریوته فحملت عليه الفرس نو زه په اسمانه سور شوما فطعنته او ما هغه زخمی که هغه ښکار فاثبتته او ما ځای په ځای راڅملو فاستعنتهم نو ما د دوی نه مدد طلب که چې ماله خو د نیزه خو راله راکړئ که نه فابوا ان یعینوني نو هغوی انکار وکړ زما د اعانت کولو نه زما د ملګرتیا کولو نه فاکلنا منه نو موږ د هغې نه خوراک وکړ نو ما اوچت که خپل ارس شاون کله به ما خپل اس هغې لمنډه ورکړه واسیرو علیه شاون او کله به زه په خپل رفتار باندې هغه روانو ما فلقیت یعنی دومره شاته دی پاتې شوی دی فلقیت رجلا من بنی غفار فی جوف اللیل نو زه د بنو غفار قبیلی دی یو سړی سره په نیمه شپه کې ملاو شوم فقلت ما ته تاسو کو چې تا د الله پیغمبر په کم ځای کې پرې خود نو هغه ویل چې ما په تاهن مقام کې هغه پرې خود او په سقیا کې د پیغمبر د غرمې د د آرام کولو او د ایثاریدو د پړاو اچولو د غیر اراده وا نو زه ما اوس زه اسم اوس غلو نو فلحقت برسول الله نو زه د الله د پیغمبر سره یوځې شوم حتا اتیته تر دې چې را لما نو ما او ته ویل چې د الله پیغمبر استا غملګری لکه هغه مخکې ان اهلک دلته وین اصحابک استا غملګری ارسلو یقرؤون علیک السلام ورحمت الله یا د الله پیغمبر په تابانه سلام ویلی د الله رحمتونه او هغوی ویرېدل چې هغوی به ان یقتطعهم العدو دونک او هغوی ویرېدل چې رستو به پاتې کې دی له دشمن دونک ستانه رستا یعنی ستانه بډې رستو پاتې شي او د دشمن هغه غافوا وا نو فنزورهم اې د الله پیغمبر دی ته انتظار وکړ نبی له صلوات والسلام هغه ته انتظار وکړ امیر دې مشر دې ففعل نبی علیہ السلام هم داسې وکړل فقلت ما تو ویل چې دا الله پیغمبر مونږ دغه سخکار کړو ان اسدنا اسدنا پدې کې هغه د د صرف قاعده چې اصل کې استدنا دی او به هغه استدنا تا چې دنو هغه په پسواد باندې بدل شو او د سواد په سواد کې ادغام شو ان استدنا منګه خکار کړو حمار وحشن د یو زنګلی خر و ان عندنا منه فاضله او منګ سره داغي چې کوم غي اضافي غوخه داغه دا د الله پیغمبر خپل ملګرو ته ویلي کلو خوراکو کوي وهم محرمون حالانکه هغه په حالت د احرام کیو اوس په دې دوو بابونو کې عمدغه روایت ذکر کړي خو امام بخاری په دې کې دا وایي چې محرم به د حلال سره نه اعانت کوي او نه به ته اشاره کوي لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد اعانت به نه کوي محرم په حالت د احرام کې د حلال کم چې هغه غیر محرم دی فی قتل السید د ښکار په وجلو کې محدثین معنا کوي الا يعين المحرم الحلال بقول او فعل نه به په قول باندې داغه اعانت کوي چې هغه دی خکار دی چې هغه د بخله باندې وي او فعل یا په فعل باندې لکه دې صحابونه ابو قتاده او تو ویل دا نيزه خور لرا کوي کنه نو اغیو لا غنیزه قدرم نه دا ور کړی اعانت بالکل دومره نه دی کړی ځکه وجه دا ده ک اعانت کړی وي نو دوی بیا غخکار غوخه غنش وخړلې په دې باندې به مکمل حرام و او څنګه چې ما ویلې چې ما د یو عالم دام کتلی دی چې هغه وی چې په ټولو باندې به حرام شوی وي خو بهرل داغي لکه د نور فقها او د نور علماونه ما ته صدا سي تاییدات غملاو نشو خو یو عالم دا خبره پکې کړې ده حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا سفيان حدثنا صالح ابن قيسان عن ابي محمد سمع ابا قتاده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو قتاده وي موږ د الله د پیغمبر سره په قاحه مقام کیو من المدینه علی ثلاث چې دا د مدینینا په دریو مراحل باندې دی ان درې په خوا د سفرو څنګه چې اوس ملونه دی او پخوا فرسخو دارنګ مراحلو بل سند کې راځي وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحه موږ د نبی له صلوات والسلام سره په قاحه مقام کیو ومن المحرم بعضی زمونږ نه په حالت د احرام کی ومننا غیر المحرم او بعضی زمونږ غیر احرام حالت کی دی فرایت اصحابی نو ما بعضی ملګری خپل اولی دل یتراون شیئا چې اغي په خپل منځ کې ګوري یو شیتا یعنی یو بل تخوایی ته معلومه ده چې ای تخکار خکاری یا ترا او نشی ان چې اغي یو بل ته ګوري په خپل منځ کې ګوري یا شی ان یو شیتا او د دو تلا خیال نه دی د ابو قتاده فنظرت چې ما وکتل فاذا حمار وحش نو ناسا په یو ځنګلي خرو قدلت یعنی وقع صوته دلته په دې روایت کې اختصار دی محدثین وی فاذا حمار وحش نو فرکبت فرسی نو زه په خپل اسبانه سور شوم او ماله خو دا کوړه راکې کنه نو فقالو هغه راته ویلي څنګه چې په دې روایت کې راځي یعنی وقع صوته داغه نه چې کوم هغه کوړه واغه ته پری وته فقالو نو هغه ته ویلي لا نعينك عليه بشيء من تاسو سره په دې هرگز هیڅ قسمه امداد نکو د یو ډیرکې نشاته پټ پټ رالم نو فعقر فعقرته نو ما غ زخمی کړه فاتیت به اصحابي او زمې ما غ خپل ملګرو لا غخکار راوړه فقال بعضهم نو بعضو ویل کلو خوري وقال بعضهم او بعضو ویل چې لا تاکل مخوري ځکه چې په حالت د احرام کې من ته عمر ابن دینار سفیان ابن عینه وی په دې روایت کې سفیان ابن عینه اغرازی سفیان ابن عینه وی چې موږ ته زموږ استاد عمر ابن دینار ویلی کله چې صالح ابن کیسان غدل ته مکی تراغلیو نو موږ ته ویل چې اذهبوا الى صالح لاړ شي صالح ابن کیسان خواله فسلوه عن هذا وغيره نو داغه د دې حدیث باره کې ته پوسو کې ځکه چې هغه استادو نو دا غنه د دې حدیث باره کې مت پوسو کې وغیره او د دین علاوه چې نور کوم روایت دي دا غي ته پوسم ته وکي وقدم علينا ها هنا او غا ها هنا نه مراد یې نه غز مکی مکه یادې وقدم علينا ها هنا او صالح ابن کیسان دلته زمون خواته مکی تراغلیو باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال یو محرم با یو حلال سړی ته د ښکار طرف ته هغه اشاره هم نه کوي د دې دپاره چې ښکار کي ده لره حلال اشاره به نه په سترګه باندې دارنګې نه په په په د ګوتې په اشاره باندې نه به دلالت کوي ځکه وجه دا ده که اشاره وکړه نو بیا په دې محرم باندې دا غخکار غوخه غ په مکمل حراميږي او کومنګ هغه قول والو کوم چې مثلا هغه یو محدث نیم لکه هغه دا خبره کوي نو په هغه صورت کې خو لکه به د دې حکم د مردارې دی به خو په ټولو باندې ناروا کیږي حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا ابو عوان حدثنا عثمان وهو ابن موهب قال اخبرني عبد الله ابن ابي قتاده ان ابا ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حج کون کې هغه وته په داسې حال کې چې حج کون کې اوس په دې کې دا د چیرې دا دلته خو د حاج جن لفظ راغلی دی په دغه نور روایتو کې عام الحدیبیه نو به باز علما وی چیرې دین مراد اصل کې چونکه د عمرې د پاره د پای باندې هم د حج اطلاق کیږي د حج اصغر نو مراد تن هم دغه د عمرې د پاره تک دی بهرال دی کې خیر دومره تفصيلاتو ته ضرورت نشته فخرجو معه ځکه په دې باندې پاغه د مسلې په حکم باندې ساسر نه غورځيږي فخرجو معه نو د دا صحابه کرام د نبی له صلوات والسلام سره وتل فصرف طائفه منهم نو فصرف طائفه منهم نو واوخته یو ډله منهم د دینه بل لارې ته چې په کوم لار باندې د دشمن افوا وا چې رب دغه لار باندې بې نو نبی له صلوات والسلام سبا یو ډله په دغه لار باندې ولېګلا نو واوړې د یو ډله د دینه چې پای کې ابو قتاده مو نو فقال وی ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خذو ساحل البحر د دې دریاب دا کناره چې دا نو دا تاسو واخلی دا لارا حتا نلتقیا تر دې چې په فلان کې ځکه به منګه یو ځکیږي دوباره نو دې صحابه کرام او غد دریاب کناره غي واغستا فلم منصرفو نو هر کله چې اغي داغې نه راوګرځیدل نو احرمو كلهم نو دې ټولو د هغه ځای نه احرام وتړه الا ابا قتاده لم يحرم ابو قتاده هغه لا احرام نه وتړلې هغه ویلې چې خه مکمل تسلی وشي چرته دشمن وغیره غ نه فبینما هم یسیرون په داسې حال کې چې هغه روانو په دې لاره اذ را او حمر وحش ناسا په دی ولید یو ځنګلی خر فحمل ابو قتاده علی الحمر علی الحمر نو حمله وکړه ابو قتاده په غزنګلی خربانه نو فعقر منها اتانن نو داغینه یو اخرا هغه ته زخمی کړه یعنی یو ماده هغه ته زخمی کړه نو هغه ته زخمی کړه فنزلوا نو دی کوس شو فلما اتوا رسول الله نو هر کله چې دی د الله پیغمبر لرال قالو نو دی د الله د پیغمبر نه تاسو کو چې د الله پیغمبره من خو احرام تړلیو او ابو قتاده چې نو هغه خو حلال هغه خو احرام لا نو تړلې نو فراینا حمر وحش نو منګ یو زنګلی خر ولید فعمل عليها ابو قتاده ابو قتاده پاغي باندې حمله وکړه وغه زخمی کړه ښکار یو ک فاقر منها اتانن نو داغینه یو ځنګلي خر هغه تی زخمی که ښکار یو که بیا موږ پړاو واچو نو فاکلنا من لحمها نو موږ دا غي د غوخه نه خوراک وک نو بیا موږ ویل چې انا کول لحم سید ونحن محرمون چې موږ د ښکار د غوخه خړې شو په داسې حال کې چې موږ په حالت د احرام کیو نو مونږ د ځان سره دا باقی مانده غوخه دا راواغستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ نه تاسو کو چې امنکم احد امره ان يحمل عليها آیا په تاسو کې یو تن دی ابو قتاده ته حکم کړیو بالقول چې په دې باندې حملو کی او اشاره الیها یا هغه طرف ته اشاره کړی و نو مونږ ته ویل چې نامو خداغه لغه کوړم نه دور کړی موږ صرف دا خندا کړي وو خندا ایبان امام بخاری باب تړلې دی نه نه موږ اشاره نه کړې نو ته موږ په خپل باندې ویلې دي قال نبی رسول الله والسلام فرمایل فکلوا ما بقي من لحمها نو بالکل د دینه دا باقی مانده غوخه دا مخري باب اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل نبی علیہ السلام په دغه لار باندې ته نو صعب ابن جثامه اللیسی دا د یو قبیلی سردار ته پته ولګی د چې د الله پیغمبر را روان دی نو هغه خپل تابعدار هغه ولېګل د قبیلی چلاړ شي او یو خکارو کوي نو هغه خکارو کنو په حدیث کې اوس دا دغه ناراضي په حدیث کې دا ناراضي چې آیا دا ژوندې غنی ولې دی او که آیا ځکه په بعضی روایتو کې دا راځي چې هغه وتا داغي غوخه پیش کړي نو غوخه خواله پیش کیږي چې هغه حلال شوی خو امام بخاری دلته چې په باب کې دا لفظ تړي چې بابن اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا کله چې یو حلال سړی هغه محرم لا یو زنګلی خر یو ښکار هغه ولا حیین ژوندی او دا هغه ورکی به تور هدیه نو آیا دی قبلولی شي نو لم یقبل دی به نه قبلی دی به نه قبلی ځکه اوس که دی قبول کی نو په د باندې دا ښکار آزادول د په د باندې لازم دی په دې محرم باندې نو په زید دي چې د ازادۍ نو بس خدا د چې غلې واپس ورکی زکه مس کم دغه په کار راشي هغه به ځان له حلال کی او ځان له به پوخ کی نو امام بخاری دلته په دې باب کې د حیین قید تړلې دی او چې په بازي کوم نورو روایتو کې راځي چې دو ته داغي غوخه پیش کړي وا غوخه ته پیش کړي وا نو نبی له صلوات والسلام داغي نه خوراک نه دی کړي نو پای کې دغه جواب کې چې اصل کې دا د پیغمبر د پاره د احکار کړي شوی نو چې د محرم د پاره ته ښکارو کی نو څنګه چې هغه د ائمه او ثلاثه او داغي هغه قول دی چې سیدا لاجله چې ښکار شوی د چا د وجنه نو لکه هغه نشي کولای نبی له سلام زکه داغي هغه وخه نه د خړلې خو امام ترمذی هم دا وی او د بخاری هم د دې باب د تړلو نه دا پته لګیږي چې اصل کې لکه دا ژوندې او ژوندې په هدیه کې لکه محرم هغه نشي قبلولې لکه بالکل دسې ده لکه مثلا چې یو سړی په خپل اخکار وکي د دې وجه نه امام ترمذی هغه په په سنن ترمذی کې هغه وی په جامع ترمذی کې چې وقد روا بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث چې د زهري بعد شاګردانو د زهري نه دغه روایت کړي دي چې پای کې دادی چې اهدی له لحم حمار وحش چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ځنګلي خر داغه هغه غوخه هغه ته به توري هدیه هغه پیش شوی و لحم غوخه ته پیش شوی و امام ترمذی وی چې هو غیر محفوظ دغه روایت چې دینو دا شاز روایت ته یعنی هغه له اعتبار نشتا باب اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا کله چې هدیه ورکی چې هغه هدیه ورکړه د الله پیغمبر لا حمارا وحشیا د یو ځنګلي خر وهو بالابوا او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا د ابوا په مقام کې یا د ودان یا د صاحب ابن جسامه چې نو د ابوا یا د ودان په مقام کې نو فرده علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته واپس کا فلما را ما فی وجهه چونکه هغه سردار او یو سردار یو مشر د بل سردار داغي هغه تحفه قبول نه کینو خامخا سړی باندې یو خفغان اثر اثرات راځي نو هر کله چې نبی له صلوات والسلام اولیدل د خفغان غ اثرات فی وجهه چې د صعب ابن جثامه لیسی دغه په مخ کیو نو قال او توی ویلې چې ان لم نرده بېشکه مونږ تا ته دا د دې وجې نه واپس کوو چې ستا هدیه نه قبلوو بلکه الا انا حرم مګر د دې وجې نه چې مونږ په حالت د احرام کې یو د دې وجې نه دا ما تا ته واپس کړ ځکه که زه د نه والم نو زه به دوباره بیا خوشې کوم نو ښه دا ده چې به تی واپس والی او زه ستاسو به په کار راشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين